فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني وأطيعوني ما أطعت الله فيكم هغه په خپل کتاب کښې چې دی نواقض الاسلام په لسو خبرو کښې چه راجمع کړي دي او په هغې کښې تفصیلي دا چې دا ټول اسباب الکفران او نواقض الايمان څلور دېرش او پېنځه ویشت کښې چه راجمع کېږي پوښتنې او څېړنیز ځوابونه د هرې دوشنبې په ماښامنۍ خپرونه درنو اورېدونکو! په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي او خوشحاله او سوکاله ژوند به ولرئ او د خپلو راډیوګانو تر څنګ به ناست یاست او زموږ خپرونې مو په ډېره مینه او لېوالتیا سره اورئ. درنو اورېدونکو! په همدې خپرونه کې موږ د یو دیني عالم څخه د مهمو شرعي اړینو مسایلو په اړه پوښتنې کوو او هغه یې را ته په اړه مدلل ځوابونه یا ځواب وایي. په نننۍ خپرونه کې راسره هم یو دیني عالم شیخ صاحب ابویوسف حفظه الله مېلمه دی. لومړی خو شیخ صاحب ته ښه راغلاست وایم جزاکم الله خیرا خدای تاسو ته اجر در کړي خلاف آباد ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هیله من یم چې تاسو د نن ورځې درس ته همدغه شان د ټولو دیني علماو د خلافت غږ راډیو نه غږېدونکو ته متوجه شئ او درسونه یې واورئ. شیخ صاحب ډېره مننه. شیخ صاحب یوه مهمه پوښتنه چې په نن وخت کې باید دغه پوښتنه وشي هغه د اهل سنت والجماعت د اصولو په اړه باندې ده ډېر طایفې یا دارنګې ډلې چې هغه ځان ته مذهبي ډلې یا طایفې وایي هغې ځان ته اصول او دارنګې ضوابط لري خو په دې اړه نن پوښتو چې د اهل سنت والجماعت اصول کوم دي شیخ محترم دا پوښتنه مې په دې اساس وکړه چې په اوس وخت کې ډېرې ډلې یا ډېرې طایفې دي چې ځان اهل سنت والجماعت شمېري په پاکستان کې ډېرې ډلې په همدې نوم باندې مسما دي خو دا خبره لازم ده چې د اهل سنت والجماعت اصول کوم دي که په دې باندې ګرانو اورېدونکو ته رڼا واچوئ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الآية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرمايل من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة که بذلك والغاري کول بذلك د هغه چا تابعداري وکړي چې هغه وفات شوي وي ځکه کله چې یو انسان ژوندی نو هغه د فتنې نه بچ نه شي پاتې کېدی خامخا د یو عالم پسې چې دی نو د هغې رایې ته اعتبار ورکړئ په نورو آراو باندې او د یو عالم ډېر صفتونه کې د اهل سنه والجماعه د ډلې نه شماري نو کېدای شي چې وروسته دغه عالم په خپل ژوند کښې په فتنه کښې واقع شي لکه چې ډېر علما په فتنه کښې واقع شول چې ډېر علماو باره کښې زمونږ ښه ګمانونه وو خو لیکن د هغو د ژوند د وجې نه د بعضې اسبابو د وجې نه چې په فتنه کښې او په ګمراهي او په ارتداد کښې اخته شول العیاذ بالله چې څوک تابعداري کول غواړي نو د هغه چا تابعداري وکړي چې هغوی وفات شوي دي په ایمان باندې نو عبدالله مسعود فرمایي اولئک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم د تابعداري لایق دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري دي کانو افضل هذه الامه په دې امت کې ډېر غوره او بهترین خلق وو وابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا الله ډېر نیک زړونه ورته ورکړي وو د الله نېرېدونکي او داسې زړونه یې وو چې د خیر جمع کوونکي زړونه وو هغه او ډېر ژور ژور علمونه الله ورته ورکړي وو او په هغه خلکو کښې تکلف هم نه و ډېر د دنیا په کارونو کښې چې دنیا کارونو دپاره ښې تکلف وکړي یا تکلف مطلب دا دی چې د ځان نه عقیدې به یې نه جوړولې او د ځان نه چې سنت طریقې هم نه جوړولې وما انا من المتکلفین د رسول الله صلی باره کښې چې راځي زه نه یم د تکلف کوونکی د ځان نه جوړوونکی نه یم زه صحابه کرام هم د ځان نه دین جوړوونکي خلک نه وو دیو بلکې د الله د رسول تابعداري کوونکي په هر څه کښې دې وجې نه عبدالله بن مسعود بیا دا فرمایي فاتبعوهم على آثارهم بما استطعتم من اخلاقهم وسیرهم تاسو د صحابه کرامو د آثارو تابعداري وکړئ څومره چې ستاسو وسه کېږي د هغو د سیرتونو تاسو تابعداري وکړئ ځکه الله رب العالمین دا صحابه د دین د قوي کولو لپاره استعمال کړي وو د صحابو په وجه باندې الله رب العالمین دین مضبوط کړی او الله صحابه د دین دپاره غوره کړي وو اختارهم الله لصحبت نبیه ولإقامة دینه الله دې پاره غوره کړي وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا وکړي او د الله دین په دې خلکو باندې ودرېږي نو اوس چې مونږ په دې درس کې د اهل السنه والجماعه اصول بیانو نو دغه اصول څه نوي اصول نه دي دا هغه اصول دی چې صحابه کرام په دې باندې روان شوي دي یعنې اصول دا ویل کېږي اصل ته بنیاد ده یعنې د اهل السنه والجماعه د ایمان باره کې کومه عقیده ده د اسما و صفاتو باره کې همدغه شان د قرآن کریم باره کې کومه عقیده ده او د علماو باره کې او د فقهاو باره کې کومه عقیده ده د قرآن او سنت تفسیر به په څه شي باندې کېږي علی فهم سلف به کېږي که نه په آراو باندې به کېږي په مسله د تکفیر کښې د اهل السنه والجماعه عقیده او بیان شي او همدغه شان ته مرتکب د کبیرې دې باره کښې د اهل السنه والجماعه عقیده څه ده د صحابو باره کښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو سره کوم حده پورې محبت وشي او همدغه شان ته د انبیا کرامو باره کې د معصومیت عقیده لرل همدغه شان د کوم انسان چې جهاد کوي د الله په لاره کې جنګېږي نو دې مقصد څه دی د اهل سنه والجماعت په نیز جهاد څه حیثیت لري او د اهل سنه والجماعت باره کې د طواغیتو هغه طواغیت او هغه حاکمین چې د الله رب العالمین د کتاب نه غیر په نورو شیانو باندې فیصلې کوي د هغې باره کښې عقیده څه ده او د اهل سنه والجماعه جهاد مقاصد څه دي نو یو مقصد به دا بیان شي فکاک و اسر المسلمین د مسلمانانو بندیان ازادول اول به راشو دې خبرې ته ټول خلک دې واوري چې زمونږ عقیده د ایمان باره کې دا ده چې د ایمان لپاره مونږ درې ارکان ګڼو یعنې د ایمان درې ارکان دي رکن معنا دا چې کله په انتفاء د رکن سره چې دی انتفاء د کار هم را ځي د عمل هم را ځي یعنې کله چې دغه درې رکنونه په ایمان کې نه وي نو ایمان هم د الله رب العالمین په نیز قابل د قبول نه دی اوله دا چې ایمان کې به دا خبره پرته وي چې اعتقاد بالقلب بلکې اقرار سره مونږ تصدیق قلبي ته اعتبار ورکوو او همدغه شان د مرجعه و عقیده غونتې کې هم عقیده زمونږ نه ده چې فقط په زړه باندې تصدیق وشي او نور عمل که څوک کوي که نه کوي بس دا مؤمن دی نه بلکې زمونږ عقیده دا ده کله چې انسان تصدیق قلبي لري د الله او د الله د رسول باره کې همدغه شان د دین باره کي یو اقرار باللسان هم کوي خو لېکن عمل نه کوي نو بیا هم د انسان دا ایمان چې ناقص دی ایمان یې پوره نه دی د انسان مسلمان نه دی بلکې دا مرتد دی چې کله د دین په شرایعو باندې عمل نه کوي دا خو د مرجعو عقیده ده چې په عمل باندې څوک نه کافروي دې وجې نه امام بخاري رحمه الله همدغه شان د محدثین ټول د ایمان تعریف داسې کوي چې قول وعمل واعتقاد یزید وینقص ایمان چې دی ویل کېږي قول او عمل ته او همدغه شان ته اعتقاد ته او دا عقیده هم لرو چې ایمان زیاتېږي او کمېږي د انسان ایمان نه پوره کېږي تر څو چې د ایمان دپاره عمل ونه کېږي او ورسره دا عقیده هم لرو چې یزید بالطاعة وینقص بالمعصیه ایمان دا د الله رب العالمین په طاعت سره زیاتېږي او کله چې د الله نافرماني وشي نو په هغې کمېږي ځکه امام بخاري رحمه الله ډېر اثار په دې باندې په ترجمة الباب کښې را جمع کړي دي او ډېر دلایل په دې باندې شته چې ایمان زیاتېږي او کمېږي، خو ټول خلک دې په دې خبر شي چې زمونږ عقیده همدغه ده. ایمان مونږ دې ته وایو چې درې ارکان لري، اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح، یزید و ینقص. شیخ صاحب محترم ډېر خلک دي د مرتد حکومت سره کار کوي، یعنې فعل اجرا کوي، خو ځان مسلمان ګڼي، وایي ځکه زما نظر او فکر د کفر سره دا موافق نه دی، زه د هغې خلاف یم، خو عملاً د دې سره کار کوي، دغه هم مرتد کېږي په دې فعل سره. په دغه فعل باندې دا انسان مرتد کېږي، ځکه چې مونږ وختي دا خبره وکړه چې دا د مرجئو عقیده ده چې په عمل باندې هغوی څوک نه کافروي، یعنې عمل په مکفره باندې. خو د اهل سنه والجماعه عقیده دا ده که انسان څومره هم ځان ته مخلص او نیک عمل او ښه سړی وای خو داسې عمل وکړي چې هغه مکفر وي نو بیا خامخا انسان په هغې باندې کافر کېږي او ډېر دلایل او ډېر نصوص دي په دې باندې په قرآن کریم کښې او همدغه شان ته په احادیثو کښې او د صحابه په اثارو کښې دویمه عقیده اصل د اصولو د اهل سنه نه هغه دا دی چې مونږ د الله رب العالمین په اسماء او صفاتو باندې ایمان لرو په کومه طریقه تعطیل به ورکې نه کوو تعطیل دا دی چې الله رب العالمین به د خپلو اسماو صفاتو له فعلي او ذاتي اوصافو نه به الله رب العالمین مونږ خالي نه ګڼو داسې به نه وایو چې الله رب العالمین د دې ټولو اسماو صفاتو نه چې منزه دی نه او همدغه شان تمثیل مثال به هم د الله لپاره نه بیانوو لکه وویل چې د الله رب العالمین لاس العیاذ بالله د پلانکي د لاس غوندې کښې دی دې وجې نه علما فرمایي المعطل اعمى والممثل اعشى او همدغه شان ته تحریف به هم نه کوو د الله رب العالمین په اسماو صفاتو کښې لکه ډېری خلک دي د استوا معنا په معنا نه ده استولا کوي تحریف کوي دا د اهل سنه والجماعه عقیده نه ده بلکې د استوا معنا په خپل معنا باندې مونږ راخلو او تکیې کیفیت به د الله رب العالمین د اسماو صفاتو لپاره نه بیانوو چې دا څنګه دی او څنګه نه دی بل اصل دا دی چې په قرآنکریم کښې او په صحیح سنتو کښې په صحیح احادیثو کښې چې څه دې ټولو ته غاړه اېښوستل دا د اهلسنه والجماعه عقیده ده یعنې مونږ ادا نه کوو چې پلارکي حدیث باندې ایمان لرو په بل حدیث باندې ایمان نه لرو د قرآن کریم په پلارکي ایات باندې چې مونږ دا ایات مونږ منو بل ایات نه منو دا نه ده د اهل سنه والجماعه عقیده دا ده چې قرآن او سنت ټولو ته چې غاړه اېښوستل او تسلیمېدل او دا چې دی مئه فی المئه د الله رب العالمین په ځمکه نافظول دې وجه نه ډېری خلک دي په ظاهره کښې ایماندار هم وایي او ډېر ښه خلک هم وایي خو لیکن د الله رب العالمین د شرایعو د الله د احکاماتو تطبیقول ته چې دی تیار نه دي او بله اصل د اهلسنه والجماعه چې دا د خلافت اسلامي د علماو او د رعیت او د مجاهدینو عقیده هم ده چې نصوص شرعیه به دا مخکې وي د خلکو د آراو نه مطلب دا دی چې کوم رایه د فقهاو چې ده یا چې د امامانو کومه رایه ده نو دا به په قرآن او سنت باندې نه مخکې کېږي بلکې قرآن او سنت دا به قاضي وي په ټولو آراو د خلکو باندې دا بعضې خلک چې متفقهه هغه متفقهه چې د قرآن او سنت په خلاف چلېږي او په خپلو راډیوګانو کښې او یا نورو ځایونو کښې چې حوالې ورکوي د راډیوګانو یا نورو ځایونو نه چې درالمختار کښې دا لیکلي دي او ترکو آثار رسول الله صلی الله علیه وسلم واقبلو علی هذه الکتب دا څومره اختلافات چې په امت کښې پیدا شوي دي د ټولو مصیبت چې دی همدغه د خلکو رایې دي وایي دې خلکو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث پرېغوستل او د خلکو رایو پسې روان شول نو ځکه په امت کښې اختلاف راغی که نه په قرآن او سنت کښې شیخ په اختلاف نشته د اهل سنه والجماعه د اصولو نه یو اصول دا هم دی چې د قرآن او سنت فهم دا به موقوف وي په فهم د سلف پورې یعنې قرآن او سنت باندې به هله مونږه د دې تفسیر کوو او د دې فهم به خلکو ته ښیو چې د صحابه کرامو نه مونږ ته آثار معلوم وي چې دې آیات په دې طریقه باندې تفسیر شوی دی د دې احادیث چې په دې طریقه باندې تفسیر شوی دی او د دې تفسیر شوی او په دې باندې په دې طریقه عمل شوی دی یو عبدالله مسعود فرمایل به وایي چې موږ په قرآنکریم باندې ښه پوهېږو ځکه قرآنکریم زمونږ په کور کې را نازل شوی مطلب دا چې زمونږ د صحابو په محل کې قرآنکریم را نازل شوی او دا ما ته معلوم دی چې چې یو ایات زه را واخلم د هغې ځای او وخت هر څه راته معلوم دی او د هغې سبب د نزول چې څه دپاره نازل شوی دی یعنې علی فهم سرف د قرآن او سنت د نصوصو تفسیر به کوي اهلسنه والجماعه څوک چې په اعرابو باندې تفسیر کوي نو دا د اهلسنه والجماعو نه نه دي یا چې د انسان به د معتزلو نه وي یا چې د خوارجو نه به یا به وغیره نور د فرق باطلو نه به څوک چې په اعرابو باندې تفسیر د قرآن کریم کوي په مجرد رایه باندې نو دا د اهلسنه والجماعت طریقه نه ده د اهلسنه والجماعت طریقه په قرآن او سنت کښې دا دی چې د دې دواړو تفسیر به کوي على فهم السلف الصالح که چېرته د دغه عالم یا دغه څوک چې رایه ورکوي د ده نظر د قرآن او سنت سره برابر وي او منلی شي په دې کښې هم د علما کرامو خبره ده کله چې یو عالم د قرآن کریم تفسیر کوي خو لیکن دې ته معلوم نه وي چې د قرآن کریم دا تفسیر زه د کوم ځای نه کوم خو فردا للباب د انسان دا تفسیر د سلفو د تفسیر سره برابر شي نو بیا دا انسان ګناهګاري وي ځکه د خپل خواهش نه دا انسان وغږېدو نو بل اصل د اهل سنه والجماعه دا دی کله چې مؤمن انسان وي مسلمان وي په هغه کښې ګناه را جمع شي او همدغه شان ایمان هم را جمع شي او یا چې د شرک اصغر ورکې را جمع شي یا کفر اصغر ورکې را جمع شي د اهل سنه والجماعه دا عقیده ده چې د انسان په دې نه کافر کېږي یعنې په کفر اصغر او شرک اصغر باندې نه کافر کېږي د اهل سنه والجماعه عقیده دا ده چې په خلکو کې ایمان او همدغه شان د الله نافرماني او ایمان او شرک اصغر او کفر اصغر دا جمع کېږي خو لیکن ایمان او کفر اکبر او شرک اکبر دا نه جمع کېږي مطلب دا دی ګناه کبیرې والا ته څوک چې د کبائر کوي نو هغه کافر مخرج عن المله نه ګڼي او چې څوک شرک کوي نو د هغې باره کې د اهلسنه والجماعة عقیده ده چې دا مخرج عن المله دی داسې شرک چې هغه مخرج عن المله وي نو دا انسان کافر دی د الله د دین نه ووتو دا انسان همدغه شان ته مرتکب د کبیرې ته اهلسنه والجماعة مؤمن وایي وایي سره د ګناه دا انسان چې فاسق دی فاسق به چېرې دی ځکه چې دې کبیره کړې ده خو لیکن د خوارجو غوندې کښې کار نه کوي چې دې کبیره ګناه وکړه بس د اسلام نه ووت او کافر شو او توره ورپسې را واخلي او څټې وهي نه مرتکب د ګناه کبیرې دپاره چې ایمان ثابتوي خو لیکن فاسق ورته وایي ولې چې دې کبیره کړې ده خو همدغه شان ته کله چې یو امام وي خلیفه د مسلمانان وي نو د هغې نه ګناه کبیره وشو لویه ګناه نو د هغې نه چې ولایت هم نه سلبوي او نه چې ولایت د اسلام ورنه سلبوي بلکې داسې ور عقیده ورباندې لري چې صحیح ده د دې اطاعت چې دی په هغه باندې لازم دی او کوم ګناه چې وکړه نو دا دوی لپاره کبیره ده خو لیکن په هغې باندې خروج نه کوي خروج په هر هغه حاکم باندې په کار دی چې هغه د الله رب العالمین د دین نه وځي او داسې یو کار وکړي چې هغه مخرج عن المله وي لکه علما کرام خپلو کتابونو کښې لیکي عبدالعزیز عبدالقادر رحمه الله لیکي ان الخروج على الحاکم المرتد امر منوط یعنې خروج کول په هغه حاکم په هغه باچا باندې چې هغه مرتد وي نو دا چې لازمي ده چې خروج ورباندې وشي ویتکلم فیه اهل الخبره چې کله په یو حاکم په یو باچا باندې څوک خروج کوي او حاکم او باچا چې دا کافر وي مرتد وي یعنې مرتکب د کفر وي په دې کښې به داسې کار کوي چې اهل الخبره د علماو سره به خبرې کوي ویختلف من بلد الى بلد مختلفو علاقو کښې به ګرځي را ګرځي او خلک به د ځان سره پیدا کوي چې دې باچا په مقابله کښې مونږ خروج کوو په دې باندې دا سړی مونږ ختموو باچایي نه یې لرې کوو هغه څوک چې هغه مرتد وي اهلسنه والجماعه د هر هغه خلیفه په باره کښې دا عقیده لري چې هغه ګناه کبیره وکړي یعنې ولایت د اسلام چا ورنه نه سالب کوي پاچاهي ورنه لېرې کوي خروج ورباندې نه کوي او کله چې کفر نه وشي نو د اهل سنه والجماعه عقیده ده چې په هغې باندې خروج په کار دی اوس چې څومره د ملکونو باچایان دي نو مونږ په دې باندې خروج نه دی کړی بلکې دا ټول څومره باچایان چې دي که د افغانستان وي که د پاکستان وي که د سعودي که وغیره وغیره وي دا ټول خلک چې دی بلکې چې دی په ارتداد کښې واقع دي ځکه مجاهدین ورباندې تعرضونه هم کوي فوجیان هم ورله وژني د هغو د قتلولو اراده هم کوي نو وجه یې دا ده چې دی کافر شوي دي مرتد شوي دي د ارتداد د وجې نه په دې خلکو باندې خروج کوي یعنې د دې کفر او د مرتد کېدو د وجې نه په دې باندې خروج په کار دی خروج په کار دی او کله چې ارتداد د یو حاکم نه نه ساتي نو په هغې خروج نه دی په کار دا د اهلسنه والجماعت عقیده ده نو صحابه د اهل السنه والجماعت په نس چې ټول عدلناک ښکاري عدول ورته ښکاري د صحابو باره کښې د تقصیر عقیده نه لري د صحابو باره کښې د کمي عقیده نه لري صحابو ته کنزا نه کوي د صحابو مابین کښې فرق نه کوي چې دا فاسق وو او دا چې مؤمن وو بلکې د عدولیت عقیده لري چې چېرته هم صحابي راشي عن فلان او نور لاندې سند جوړ وي نو د صحابي سره متابعت هم نه وي د بل صحابي نو بیا دا صحابي چې د اهل سنه او جماعو په نیز عدل دی یعنې ټول صحابه کرام عدول دي او روایت د دې نقلول چې دا په مونږ باندې لازم او فرض دی یعنې مطلب دې دا دی چې وروسته راوي ضعیفې دي دې د ضعف نسبت به صحابي ته نه شي کېدی نه شي کېدی بلکې دلته چې وروسته کوم راوي ضعیف وي نو د هغه راوي د ضعف د وجې دا حدیث به پرې غوښتل کېږي او کله چې راویان صحیح وي تر صحابو پورې چې هر صحابي د رسول الله صلی وسلم نه حدیث نقل کوي نو مونږ ته چې بالرأس والعین قبول دی او د اهل سنه والجماعه هم دا عقیده ده او بل اصل د اهل سنه والجماعه دا ده د رسول الله صلم د اهل بیتو باره کې چې د هغې سره محبت ساتي او د هغې سره به دوستي ساتي په هر هغه څه کې چې د قرآن و سنت نه لاندې وي لکه ډېر روافظ دي چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل بیتیت دعوه کوي خو لیکن هغې مرتکب ده ارتداد دي، هغوی پسې چې توره به هم را کړو، جنګېږو به هم ورسره، نو دلته د اهل بیت نه هغه اهل بیت مطلب دي چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې روان وي او مسلمانان یې په اسلام باندې باقي پاتې شوي وي او د اهل سنه والجماعه عقیده د انبیا کرام باره کښې دا ده چې انبیا کرام ټول معصوم دي او د انبیا کرام نه غیر چې څومره خلک دي هغه معصوم مونږ نه ګڼو د انبیا کرام نه غیر که هر څوک وي نو هغې ته د معصومیت عقیده نه لري خو د امریکا په باره کښې د معصومیت عقیده لري چې دا دونه کبایر او صغایر نه صادرېږي او بل اصل د اصول د اهل سنت نه دا ده چې د هېڅ یو کس باره کښې د مسلمان باره کښې دا په دنیا کښې داسې ګواهي نه ورکوي چې دا جنتي دی او دا اور والا دی مګر د هر هغه چا باره کښې داسې ګواهي ورکوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګواهي کړې لکه ووایي چې ابوبکر فی الجنه وعمر فی الجنه وعثمان فی الجنه وعلي فی الجنه همداسې نورو صحابو باره کښې یعنې د اهلسنه والجماعه د اصولو نه یو اصل دا دی چې د جنتیت قایل نه یو د چا باره کښې بلکې چې چا باره کښې مونږ وایو چې دا شهید دی نو په هغې کښې مو ورسره انشاءالله وایو که مونږ وایو چې دا جنتي دی نو ورسره انشاءالله وایو الله به ورله جنت ورکړي مونږ دا ګمان لرو او سوا د هغه څه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیث کښې ویلي چې تاکیب انسان کښې جنت ته لاړو او جنتي دی نو هغې باره کښې مونږ چې جنتي دی او چې د چا نه رسول الله صم غلی وي نو د هغې په باره کښې به د جنتیت او د ناریت اقوال نه شایع کوو او د اهل سنه والجماعه د اصول نه یو اصل دا هم دی چې جهاد به دا د قیامت پورې جاري وي د الله رسول فرمایي لا تزال عصابة من امتي زما په امت کښې به یوه ډله وي همیشه دپاره د الله په لاره کښې به جنګېږي حتی تقوم الساعه تر دې چې قیامت به قایم شي یعنې د اهل سنه والجماعه عقیده چې جهاد به تر قیامته پورې جاري وي بل حدیث کښې دا راځي لا یضرهم من ناواهم حتی یقاتلو آخرهم مسیح الدجال زما په امت کښې به یوه ډله وي او د الله په لار کښې به جنګېږي او څوک هم د هغو د ختمولو او ورکولو اراده کوي نو نه به شي ختمولی تر دې چې اخرنۍ ډله د دیو هغه به د دجال سره جنګېږي تر قیامت د قیامه پورې او د اهل سنه والجماعه عقیده دا ده که خلیفة المسلمین نېک عمل وي که فاجر وي خو کافر نه وي نو د هغې لاندې جهاد کول دا فرض عین ګڼي د طواغیتو باره کې د اهلسنه والجماعه عقیده دا ده هر هغه طواغیت چې هغوی د الله رب العالمین د کتاب نه غیر په بل څه باندې فیصلې کوي نو دا یې ګڼي چې دا د الله دښمنان دي او د هغوی په مقابله کې جهاد کول دا واجب ګڼي و چې دا کوم طواغیت دي نو دې سره مونږ ځکه جنګېږو چې دې د الله رب العالمین د کتاب نه غیر په نورو کتابونو کښې فیصلې کوي یا چې دی په موالات د کفارو کښې واقع یعنې د کفارو سره چې موالات لري نو زمونږ د جهاد کوم جهاد چې کوو انشاءالله د سلف الصالحین د اهل السنه والجماعت په لاره باید چې زمونږ دغه جهاد روان دی او د اهل السنه والجماعت د اصول یو اصل دا هم دی چې کله په شرق کښې یو مسلمان وي او هغه خبر چې په غرب کښې یو مسلمان بندي دی د هغې د خلاصولو لپاره به کوشش کوو جهاد به کوي او همدغه شان ته زنانه واړه واړه ماشومان هغوی الله ته فریاد کوي چې یالله د ظالمو خلکو د علاقې نه مونږ وباسه من هذه القرية الظالم اهلها چې د دې اهل ظالمان دې په جیلونو کښې پراته دا سوالونه الله ته کوي او الله ته وایي چې وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا یا الله ستا له خوا نه چې دی یو مددګار او ستا له خوا نه چې یو ولي او مددګار مونږ دپاره تعین کړه چې د هغې د وجې نه مونږ د کفارو د جېلونو نه او د کفارو د علاقو نه مونږ ووځو نو د اهل سنه والجماعه د اصول نه اصل هم دا دی چې د مسلمانانو بندي که یو بندي هم د دنیا بل ګوټ کښې نو جهاد به کوي تر دې چې دا بندي خوشي کړی شي او ازاد کړی شي همدغه شانته نور اصول هم شته دی یعنې د اهل سنه والجماعه باره کښې راځي انهم اهل الوسط والاعتدال بین الافراط والتفریط وبين الغلو والجفاء سواء كان في باب العقيدة والأحكام أو السلوك فهم وسط بين فرق الأمة كما أن الأمة وسط بين الملل يعني أهل السنة والجماعة دا أهل الوسط أو اعتدال دي أو إفراط أو تفريط نكي همدغه شان د غلو د جفا نه چې پاک دي برابره خبره ده په عقایدو کښې وي که په احکاماتو کښې وي که په سلوک کښې وي د اهلسنه والجماعه په ټولو فرقو د امت کښې چې دا وسط دی او غوره دی لکه څنګه چې دغه امت په ټولو ادیانو کښې غوره دین والا امت دی نو اهلسنه والجماعه هم هغه خلک دي چې په دې امت کښې څومره خلک ټوټې ټوټې دي او تفریقه بازي شروع کړې د هغې په میت کښې غوره خلک دي لکه څنګه چې دا امت د ټولو مللو نه چې غوره دی د اهلسنه والجماعه عقیده دا هم ده چې اقتصارهم فی التلقی علی الکتاب والسنه دا کافي ګڼي چې قرآن و سنت بس دی یعنې په قرآن و سنت باندې ډېر اهتمام لري او قرآن و سنت ته چې ډېر غاړه ږدي د اهل سنه والجماعه لپاره چې یو امام اعظم نه شته لکه بعضې خلک وایي چې امام اعظم او پلانکې امام صاحب دا مثال کې نه بلکې د اهل سنه والجماعه امام اعظم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اهل سنه والجماعه خلک دي وهم اعلم الناس باحواله وباقواله وافعاله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احوالو نه د رسول الله صلم د احادیثو نه د رسول الله صلم د افعالو نه د ټولو خلکو نه ډېر پوهېدونکي دي او د دې وجه نه چې دا خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر محبت لري د رسول الله صلم د سنت سره ډېر محبت لري او د رسول الله صلم د اتباع ډېر حرصناک دي چې دا ټول خلک د رسول الله صلم تابعدار واوسي او چې څوک د الله او د الله رسول د اطاعت نه بهر وي او د الله او د الله رسول په دښمني کښې واقع نو د هغو سره چې دی د براعت اعلان کوي چې مونږ تاسو نه نه یو او موالات د هر هغه چا سره ساتي چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې اهل وي د اهل سنه والجماعه د اصول نه یو اصل دا هم دی چې دې جګړې په دې کښې پرېږدي یعنې کله چې یو څوک ورته صحیح نس ووایي صحیح حدیث ورته ووایي صحیح مسله ورته وښیي نو دا ورته غاړه ږدي د هغې سره جنګ نه کوي وترک الجدال والمراء في مسائل الحلال والحرام ودخولهم في الدين كله د اهلسنه والجماعه عقیده چې جګړې او لانجې پرېږدي په خاص کار هغه مسایلو کښې چې هغه د حلالو د حرامو نه بحث کوي او دا غواړي چې کامل مکمل په دین کښې داخل شي او د اهل سنه والجماعه د اصول نه اصل دا هم دی چې دیو ټول تأویلاتو ته چې نفي ورکوي هېڅ یو تأویل نه مني داسې تأویل چې هغه د قرآن او سنت خلاف وي او د اهل سنه والجماعه عقیده دا ده د متشابهاتو او د محکماتو باره کښې چې متشابهات دا رد کوي محکماتو ته مطلب دا دی په متشابهاتو کښې تأویل نه کوي بلکې متشابهات دا چې دی باري محکماتو ته او دا وایي چې والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا به كل من عند ربنا دا عقیده لري اهل السنه والجماعه دا هر هغه خلق دي چې هغوی نیکان او صالحین خلق دي او د خلکو د دین مشران او امامان دي او خلق حق طرف ته رابلي او صراط مستقیم طرف ته رابلي او داسې خلک دي چې خپله هم په دین باندې کلک ولاړ دي او د دین نه اوړي راوړي نه همدغه شان د اهل سنه و جماع خلک دي چې د دې اتفاق په عقایدو کښې او همدغه شان په مسایلو کښې په احکاماتو کښې اهل سنه و جماع خلک دي چې علم هم ورسره وي او ورسره عمل هم وي په الله باندې توکل هم کوي سره د اسبابو اسباب هم ورسره استعمالوي زهد هم ساتي او دنیا هم راجمع کوي او د الله نه یېرېږي هم او د الله نه امېد هم ساتي، د الله دپاره محبت هم کوي او د الله دپاره بغض هم کوي، همدغه شان ته اهل السنة والجماعة هغه خلک دي چې د خپلو ملګرو باندې ډېر رحم کوونکي او ډېر نرم وي او د الله په دښمنانو باندې ډېره سختي کوونکي او ډېر غلظت والا وي، اهل السنة والجماعة خلک دي چې د زمانې په اختلاف باندې بدلېږي را بدلېږي هم نه، یعنې زمانه چې څه رقم تغییر خوري هغه شان ته تغییر دا خلک نه حاصلوي. بلکې دا خلک دا وو چې هغه دین باندې مونږ عمل کوو چې هغه دین د الله د الله رسول له خوا نه په صحابو باندې عملي شوی و نو په هغه دین باندې مونږ روانېږو د خلکو د اختلاف او د خلکو د ګډوډوالي او د زمانې د اختلاف او ګډوډوالي د وجې نه چې نه بدلېږو را بدلېږو نه اهل سنه والجماعت هر هغه خلک دي چې د اسلام او د سنت او د جماعت نه غیر نور نومونه په ځان باندې نه ږدي او خلقو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې وښيي او د خلقو سره چې دی ډېر نرمي کوونکی وي او د خلقو لپاره ډېر خیرخوا وي د خلقو د کارونو چې ډېر اهتمام کوونکی وي چې دا خلک د الله په دین باندې به کله روان شي او په دې باندې خلک عمل وکړي اهل سنه والجماعه خلک هم دی اعظم الناس صبرا على اقوالهم ومعتقداتهم ودعوتهم په ټولو خلکو کښې ډېر صبر کوونکي په خپلو اقوالو باندې په خپلو عقیدو باندې په خپل دعوت باندې الحمدلله د خلافت اسلامي مجاهدین دا هر هغه خلک دي که څومره هم جټان ورباندې بمباریانې وکړي کفار که هر قسم اسلحې توپونه او همدغه شانته څه رقم اسلحې چې د خلافت اسلامي د ځوانانو په مقابله کښې استعمالوي نو دېو د خپلې عقیدې نه اوړېدونکي نه دي، ځکه دغه ځوانان د اهلسنه والجماعت په عقیده باندې چې دی ساتل شوي دي، د اهلسنه والجماعت قید دې خلکو ته ښودل شوی دی، تر مرګه پورې یعنې د اهلسنه والجماعت باره کې مې چې دېو ډېر صبر کوونکی په خپلو اقوالو باندې، په خپلو عقیدو باندې، په خپل دعوت باندې، تر څو چې د خلکو نه ساګانې وځي او د دنیا نه رسختېږي خو د خپل موقف او نظر څخه به تېر نه شي نه تېر به نه شي همدغه خبره ده اهل سنه والجماع همدغه اصل او عقیده ده اهل سنه والجماع دا هغه خلک دي چې دیو د یو بل سره د الله رب العالمین دپاره محبت ساتي د یو بل سره چې د رحم معامله کوي د یو بل سره چې د خیر په کارونو کښې چې دی مدد کوي او دا غواړي یو بل لره چې پوره کړي او کامل کړي د الله په دین کښې او وړاندې کړي د الله د دین لپاره د استعمالېدلو او همدغه شان ته څوک چې د اهل السنه والجماعت سره محبت لري د هغې سره محبت کوي که څوک د اهل السنه والجماعت سره بغض لري د هغې سره بغض کوي نو د اهل السنه والجماعت اصول نه یو اصل دا هم دی چې دوی ډېر حریصناک وي په جماعت باندې چې مونږ بې اتفاقه نه شو او همدغه شان ته په محبت باندې یو بل سره چا محبت ولري او په دعوت باندې چې خلک قرآن او سنت طرف ته راوبلي او خلکو ته تېزي ورکړي چې خلکو تاسو اختلافات پرېږدئ ډلهبازي پرېږدئ او خلک ویرئ د دې نه چې تاسو د قرآن او سنت نه بهر مه وځئ او اهل سنه والجماعت هغه خلک دي چې الله رب العالمین له تکفیر نه ساتلي دي د بې ځای د تکفیراتو نه یو بل ته کافر وایي چې ووایي الله دا کار دی که دا کافر شوی یعنې تر څو چې ناقض د نواقض د اسلام نه په یو سړي کښې نه موجود شوی نو هغې ته کافر نه وایي او اهل السنه والجماعه هر هغه خلک دي چې د الله رب العالمین په کتاب باندې فیصله کوي او هر هغه خلک دي چې په علم او په عدل باندې فیصله کوي اخره مختصره خبره ده چې اهل السنه والجماعه وبالجمله دا هغه خلک دي چې په ټولو خلکو کښې ډېر اخلاق واله او ډېر حرص ناک چې خپل ځانونه پاک کړي او د الله رب العالمین اطاعت وکړي او په ټولو خلکو کښې چې دی فراخ نرم واله وي او په ټولو خلکو کښې چې دی اوږد نظر واله وي تنګ زړی نه وي او په ټولو خلکو کښې چې دی ډېر رحم واله وي او په ټولو خلکو کښې چې ډېر فراخ سینې والی خاص کر په هغه مسایلو کښې چې هغه اختلافي مسایل دي او په ټولو خلکو چې ډېر ادب کوونکي وي د الله او د الله رسول سره نو دغه د اهل سنه و جماعه یو څو اصول مونږ بیان کړل الله رب العالمین دې مونږ ټول ته د عمل کولو توفیق را کړي او الله دې مونږ د سلف الصالحینو په لاره باندې روان کړي تر مرګه پورې الله رب العالمین دې مونږ د قیامت په ورځ د سلف الصالحینو په صف کښې را پاڅوي مونږ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم د خلافت غږ راډیو د پوښتنې او څېړنیز ځوابونو د خپرونې درنو قدرمن اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه هیله ده چې ډېره فایده مو ترې اخېستې وي تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسې په متعال ذات سپارو والسلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو خلافت غږ خبري ګړی خبري ګړی خلافت غږ خبري ګړی خبري ګړی ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د پرمختګونو فعالیتونو لاسته راوړنو او بریاو په اړه هر اړخیزو خبرونو نن د دوشنبې ورځ وه، د څوارلس سوه اته دېرش هجري قمري کال د رجب د میاشتې شپږمه نېټه وه. قدرمنو! پام مو راګرځوم په نړۍ او سیمه کې د اسلامي خلافت د وروستیو بریاوو او فتحو په اړه لنډو خبرونو ته. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو د سر ټکو ته. د خراسان ولایت د شډله ودلخېلو په سیمو د افغاني مرتدینو تهاجمي برید له شکست سره مخ شوی. د رقه ولایت په شرقي او غربي سیمو کې د مجاهدینو په بریدونو کې د پي کې کې پېنځه شپېته عسکر وژل شوي دي. د موصل په مختلفو سیمو کې سختې نښتې شوې او د اسیا په شرق کې د ماین په یو انفجار کې څلور فلپیني عسکر وژل شوي دي. قدرمنو اورېدونکو! پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د خراسان ولایت د شډله و دلخېلو په سیمو کې د افغاني مرتدینو تهاجمي برید له شکست سره مخ شوی دی. په همدې اړه پام وکړئ د ورور سلطان عزیز عزام چمتو کړي راپور ته. په خراسان ولایت کې د اسلامي خلافت په مقدس حریم یو ځل بیا صلیبي ټلوالې او مرتدو افغاني ځواکونو په ډېر شور او زور د څویم ځل لپاره د څو لوریو خپل عملیات پیل کړل. نږدې دوه میاشتې وړاندې کله چې کفري ټلوالې د سختو هوایي بریدونو او توپخانې په شتون کې په ګورګورۍ سیمه کې د لسګونو داخلي او خارجي کافرو له وژلو وروسته ماتې وخوړه او له سیمې یې پښې سپکې کړې، نو یوه میاشت وړاندې د څووم ځل لپاره یې د کور په منطقه په داسې حال کې برید ترسره کړ چې سلګونو هوایي بریدونو او لسګونو کروز میزایلونو یې ملتیا کوله چې لله الحمد اسلام بچو ورته په هر ځل د سر په کاسه کې اوبه ورکړې او د خپلو وینو په بدل یې له هغې خاورې په مېړانه دفاع وکړه چې د الله عزوجل شریعت پرې حاکم دی کفري ټلواله په کوټ کې بې له کومې لاسته راوړنې وروسته د شرلا دلخېلو په سیمو د سلګونو داخلي او خارجي کافرو عسکرو په مټ په داسې حال بریدونه پیل کړل چې د سلنو پنځه ډوله طیارو سخت بمبار یې ملتیا کوي چې لله الحمد اسلام بچو تېره ورځ د کفري ایتلاف د عسکرو درې ځل شې سخت بریدونه په شا ور وتمبول چې د لوی الله په فضل په یاده نښته کې دوه همره عرادې ویجاړې او اووه تنه مرتدین یې ووژل شول او په ډېر ذلت په شاتګ مجبور شول مؤمنو ولسونو ته دا ډاډ او زېری ورکوو چې د لوی الله عز وجل په عظیم نصرت به د کفارو دغه غښتلې قوه هم د تېرو په څېر له ماتې او شکست سره مخ کېږي او د اسلام بچي به له هغې خاورې په کلکه دفاع او ساتنه کوي چې د الله عز وجل نظام پرې حاکم دی، یاد دې وي چې د مجاهدینو حوصلې لوړې او مورال یې نه ماتېدونکی دی باذن الله او د خراسان په دې هیبتي ناوونو او درو کې د اسلام د لومړیو غزواتو د وخت حالات تصور کېږي، ځکه نو د اسلامي دولت د شهادت په مینه مست غازیان په خندا خندا د جنګ لومړیو لیکو ته روان دي. د دغه عملیاتو په اړه د یو مجاهد ورور سره مو لنډې خبرې اترې کړې دي، د خبرونو وروسته یې اورېدل مه هېروئ. د رقې نه راغلي خبرونه وایي چې په متعال رب جل جلاله له توکل وروسته د اسلامي دولت فدایانو د رقې په شرق او غرب کې د پي کې کې د مرتدینو پر پوستو بریدونه کړي. لومړۍ حمله د رقې په شرقي برخه کې په ډېرو لویو کلیو تر سره شوې ده چې د الله جل جلاله په عظیم فضل یې پېنځه دېرش مرتدین د جهنم کندو ته لېږلي دي. او زیات شمېر نور یې زخمېن کړي دي او د فدایانو بلې ډلې د تبقه میدان سره نېږدې د پي کي که د مرتدینو پر پوستو بریدونه تر سره کړي. د اسلامي دولت د مجاهدینو او د مرتدینو تر منځ په توده معرکه کې دېرش تنه مرتدین وژل شوي او په لسګونه نور یې زخمېن شوي دي. یوه اراده بلدوزر او څلور نظامي موټرې هم پکې له منځه تللي او یو زرې پوچ ټانک چې له ثقیلې اسلحې ډک و، د مجاهدینو په غنیمت کې راغلی زیات شمېر مرتدین وژل شوي او څه نور یې زخمیان دي. یو همر ډوله ټانګ او دوه بي اېم پي ټانګونه یې هم د اور په لمبو کې سوځېدلي دي او دوه مرکزونه یې هم په بشپړ ډول له منځه تللي او د رجمي جدید په سیمه کې د دولت الخلافه مجاهدینو د مختلفو اسلحو نه پر استفاده د عراق د سوات د ملېشو پر پوستو بریدونه کړي، زیات مرتدین یې وژلي او زخمیان کړي دي او یو همر ډوله ټانګ یې هم ورته ویجاړ کړی دی او مجاهدین بېرته د الله جل جلاله پر فضل خپلو مرکزونو ته ستانه شوي دي. همدارنګه د موصل په غرب کې د صناعة القدیمه په سیمه کې یو هومر ډوله ټانک هم له منځه تللی. بل طرف د باب التوب په سیمه کې د اسلامي دولت سربازانو د عراق د اتحادي قواوو او واکینش ځواکونو پر پوستو حملې کړې. له سختې جګړې وروسته زیات شمېر مرتدین زخمیان شوي او وژل شوي دي او د یو هومر ټانک په شمولې شپږ قرارګاوې په مکمل ډول له منځه تللي او د اسلامي دولت تېراندازه مجاهدینو د موصل په ښي لور کې په مختلفو سیمو کې په تازه حملو کې لږ تر لږه دوولس کسه مرتدین وژلي دي. د یرموک په سیمه کې هم یو هومر ټانګ له منځه تللی. د موصل په ښي لور کې د ثقیلې کتیبې مجاهدینو د مرتدینو پر ساحو دوه سوه نولس همپیره هوانونه، درې د موشک کاتوشه او نولس د سپي جنین د ګولیو بریدونه کړي دي چې د الله جل جلاله پر فضل په خپل هدف لګېدلي دي. د الله جل جلاله مو سوال دی چې زیات مرتدین به یې وژلي او دردولي وي. د فلیپین د جنوب نه رارسېدلي خبرونه وايي چې د الله جل جلاله په نصرت تېره شپه د مجاهدینو د یو ځای په ځای شوي ماین د انفجار په نتیجه کې شپږ فلیپیني عسکر په ټکه وژل شوي دي. والحمدلله رب العالمین د حلب ولایت د الفتح ښار د عبد شانه په سیمه کې نصیري او رافضي ملېشو چې غوښتل یې پر مجاهدینو بریدونه وکړي، برید یې له سختې ماتې سره مخ شوی چې د هوایي دفاع کتیبې زمرو ور هوایي بریدونه هم د الله جل جلاله پر فضل د هوایي دفاع پر اسلحو پر شا ور تمبولي دي او وروستی خبر مو د ولایت جنوب، ولایت دیالي او ولایت کرکوک نه دی چې د یادو ولایتونو په مختلفو ساحو کې د ماینونو په انفجاراتو کې اته مرتدین وژل شوي، زیات زخمیان شوي او درې ټانګونه یې هم په مکمل ډول له منځه تللي دي. د خلافت غږ اورېدونکو د او د اسلامي دولت د وروستیو بریاوو او فتحو په اړه تاسې پوه شئ چې د مجاهدینو همتونه نرمي نه مني او غروبونه یې ستنېدل نه مني او دوی په یوه جګړه پسې بله کوي او همدغه شان به روان وي تر څو د الله تعالی دین غالبه کړي او یا له دې وړاندې ووژل شي ای د اسلامي دولت مجاهدینو همېشه دا خبره یاد لرئ چې تاسې د یو شرمېدلي ملت سره په جنګ کښې یاست هغوی که مرسته غواړي نو د علي نه او هغوی که فریاد کوي نو حسین ته که پناه نیسي نو په عباس او که مرسته غواړي نو په فاطمې سره دوی په انسانانو توکل کوي او د بوتانو بندګي کوي ای د اسلامي خلافت لښکرو ای د اسلام ناشنا خلکو تاسو د الله تعالی دښمن مه پرېږدئ چې ساه واخلي او خپل ډالونه مضبوط کړي کمیلونه مضبوط کړئ بیا بیا جګړې وکړئ او په جنګ کښې سختي پيدا کړئ ځکه چې تاسې د داسې قوم سره په جنګ کښې ياست چې نه عقل لري او نه نقل لري نه دين لري او نه کومه کاميابه دنيا لري ای مجاهدینو کله چې ورسره مخامخ شئ نو څټونه یې ووهئ او هر بند یې ووهئ د دوی عرابې ویجاړې کړئ یرغلونه پرې وکړئ د خپل امن په ځایونو کښې یې ودرزوئ جزاک الله مولوي صاحب د دوی دغه کروز بریدونو کښې او همدا راز په ړندو هوایي بمباریو کښې ډېری مونږ چې راپور لرو ملکي خلک او عوام خلک مسلمانانو کورونه یې ویجاړ کړل قلاوې یې ویجاړې کړلې او بمبارونه یې وکړل په دې اړه ستاسې معلومات څه دي چې دوی دغه په دغه کروزونو او په دغه بمبارونو باندې او ان شاء الله د دېو هغه ذلت به ډېر زر ان شاء الله تاسو ترېنه هغه وېرېږئ د الله په حکم سره. جزاک الله په اخره کښې هغه ځوانانو ته چې احساس لري جذبه لري او د کفر او دغه بربریت او وحشت یې خوبونه تښتولي دي او په تاغوت کښې پراته دي او بیا هم د یو احساساتو او د جذباتو لرونکي ځوانان دي هغه با احساسه ځوانانو ته په ټوله کښې هغوی ته پیغام څه دی څه غږ ورباندې کوئ راځئ روافض د وطنیت په عینکو کښې نه بلکې د اسلام په هنداره کښې وګورئ. په دغه سلسله واره لړۍ کښې د روافضو په پېژندنه، د روافضو په کفري عقایدو او خرافاتو، د روافضو په شرکیاتو او مکفراتو هر اړخیز مدلل او مفصل درسونه، بل د دوی ناولې عقیده ده د امامیو او د شیعه ګانو روافظو د خمیني او د هغې د بچو عقیده دا ده چې د امام په وینا باندې قرآنکریم منسوخ کېږي او مطلق د قرآنکریم پرې مقید کېږي او عام د قرآنکریم پرې خاص کېږي او حال دا چې ټول اهلسنه په دې باندې متفق دي چې قول د صحابي مطلق د قرآنکریم او مطلق د حدیث مقید کولی نه شي او عام د قرآن کریم او عام د حدیث تخصیصولی نه شي او دا لا څه چې د قرآن کریم یا د حدیث لپاره دې ناسخ شي دا خو کېدی نه شي بله باطله او غلطه عقیده ده شیعګانو د روافظو امامیو هغه دا ده چې اصلي حجت او استدلال دلیل چې دی نو دا د د شیعګانو د امام قول دی نه اجماع اجماع دلیل نه دی اجماع د امت مکمل دلیل نه دی د دوی د امام قول نه دی د خپلو امامانو په باره کښې دا غلطه عقیده ساتي بل د دوی ناولې عقیده د دې شیعو امامیه و جعفریه و د دې روافظو اثنا عشریه د دوی عقیده دا ده چې د قرآن داسې معنی دي د قرآن لپاره داسې معاني شته چې هغه د ظاهر نه خلاف لکه مثال په طور د بني اسرائیلو په واقع کښې چې کوم د غوا واقع ده سوره بقره کښې چې الله وایي بني اسرائیل ته ستاسو غوا دا ده کوي رای او فکر چې اکثر قرآن کریم د شیعو او د دوی د دښمنانو په باره کښې نازل چې دوی د دښمنانو قبح بیانوي او کوم چې د دوی امامان دي او فرض ذکر د دوی شیعه دي د دوی په تایید کښې نازل دی او بله دعوه د دوی دا ده او عقیده د دوی دا ده چې کتب الهیه دا په ایمو باندې نازلېږي کتب الهیه د الله والا کتابونه په امامانو باندې نازلېږي لکه کلیني چې د اثناعشري فرقې امام دی امام په خپل کتاب چې د ټولو شیعو په نیز باندې معتبر کتاب دی اصول الکافي په هغې کښې باب ایښی دی په دې عنوان سره باب ان الائمة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وانهم يعرفونها على اختلاف السنتها الله طرف نه چې څومره کتابونه نازل دي دا ټول د امامانو سره شته دي او چې هر رقم ژبه یې دوی پوهېږي تکفیر د صحابه وو کوي شیعه وایي چې د نبي علیه السلام د وفات نه بعد ټول صحابه کافر شو سوا د پنځوو نه او بعضې پکې څه ډېر ښیي او بعضې پکې کم ښیي اکثر یې دا وایي چې پنځه پکې مسلمانان پاتې دي نور ټول مرتد شوي دي او مسلمانان څوک پاتې شو علي رض مقداد رض سلمان فارسي ابوذر او عمار بن یاسر او چېرته هم چې قرآن کریم کښې جبت او طاغوت ذکر شي نو د دې شیعو په نسبت باندې د هغې نه مراد ابوبکر او عمر وي لکه وګورئ تاسو دا په اصول الکافي کښې کافي د کلیني چې دی دغه دوه سوه ویشت صفحه او دوه سوه اته پنځوس صفحه اولني مجلد کښې وګورئ په هغې کښې همدا دي چې د جبت او طاغوت تفسیر یې کړی دی په څه سره په ابوبکر او عمر سره د دې وجې نه د شیعو دا اوسنۍ بقایا چې کوم په دا رزیل مخلوق دی په مخ د مځکه وجود لري کله هم چې د خلافت اسلامي مجاهدین د دوی صحیح فتحه کوي دوی په دېوالونو باندې ابوبکر او عمر پسې هغه الفاظ او هغه هغه کنځاوې لیکلي وي چې د هغې په ژبه یادول هم غټ ظلم دی هغې حکایت کول هم ظلم دی حتی د ابوبکر او عمر د سپینه خوشي ګڼي د سپینه وایي سپی خو وفادار مخلوق دی دوی د سپین د ستورم خوشي ای سني ای مسلمانه وایي مونږ چې دلته بحث کوو نو مونږ د ابوبکر او د عمر په باره کښې هغې سره زمونږ څه کار نه شته دی او ابوبکر او عمر چې د قرآن کریم څومره مخالفتونه کړي دي او د الله په احکامو یې څومره لوبې کړي دي او څومره یې د ځانه حلالوالی کړی او څومره یې د ځانه حراموالی کړی دی او دوی څومره ظلمونه کړي دي د فاطمې رضالله عنها په باره کښې د نبي علیه اسلام د لور په باره کښې او د هغوی د اولاد په باره کښې اهل بیتو مبارکي نو د دې ذکر کول مونږ نه غواړو وایي دا خو هغوی کړي دي ویل ولکننا نشیر الی جهلهما باحکام الالهي والدین وایي لیکن مونږ دلته دا خبره ثابتول غواړو چې ابوبکر او عمر څومره د اله په باره کښې د الله په باره کښې او د دین په باره کښې څومره لوی جاهلان بیا وایي غیر بیا وایي ان مثل هؤلاء الافراد الجهال الحقا والافاقون والجائرون غیر مجددین بأن اللهم اجعل قبره حفرة من حفر النار کشف الاسرار یو سل اووه سلات صفحه کښې د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما په باره کښې دا چې وایي ای د ابوبکر بچیه ای د عمر بچیه ای د ابوبکر او د عمر د هغې په شان باندې فخر کوونکیه ای د عمر او د ابوبکر فضیلت ته قائل سني مسلمانه څنګه نن ستا ایمان تا ته اجازه درکړه چې ته نن د شیعې سره په یو مجلس کښې کښېنې نن ته او شیعه د یو حکومت برخه یاستئ، نن ته او شیعه مسلمان وروڼه یاستئ او ای امیرالمؤمنینه ملا فلانه! څنګه تا ته ستا دین او ستا عقیدې اجازت در کړ چې تا د شیعه و سره د مسلمان معامله وکړه؟ تا شیعه ته د مرتد په حیثیت ونه کتل، تا هغې سره د مرتد معامله ونه کړله، تا د شیعه ګانو امامباړې چې شرک په کې کېږي، همغسې ژوندۍ او ابادې او هسکې وساتلې. او شرک ته دې اجازت ورکړو چې شرک دې ښه په نره او پر ډاډمنه فضا کښې دې په الله باندې شرک کېږي د شیګانو په امام باړو کښې لکن بل طرف ته دې د نیکو موحدینو خلکو مدرسې او جوماتونه بندول همدغه خمیني مرتد په شان د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه کښې لیکي وایي وایي اعماله نابعة من اعمال الكفر والزندقة والمخالفات لآيات ګوره دا ذکر خاص القرآن الکریم وایي د عمر رضیالله اعمال چې دي وایي دا د د زندقت او د کفر د اعمالو نه را پیدا دي او د هغه اعمالو نه را پیدا چې کوم مخالف دي د ایتونو سره چې د کوم ایتونو ذکر په قرآن کریم کښې راغلی دی کشف الاسرار شپاړسمه صفحه کښې لیکي دا دا د خمیني مرتد کشف الاسرار یو سل شپاړسمه پوښتنه کښې دا چې کوم ما تاسو ته عبارت عربي ولوستل دا د هغې مقصد دی دغه شیعګان روافظ دوی خلفا د مسلمانانو څومره چې خلفا تېر شوي دي د هغوی او د هغوی حکومتونو تکفیر کوي دوی په ټولو خالیو اسلامي خالیو باندې یعنې حتی د بني امیو په وخت کښې د عباسیو په وخت کښې چې کوم اسلامي خالیو په هغوی باندې د کفر اطلاق کړی دی چې دا د کفر دار دی دار کفر دی دار کفر دار حرب دار کفر دی نو د دغه شیو په نسبت تاسو ټول کافر یاست لکن د دوی د ایمان برخه بله تقیه ده تقیه خپل عقیده پټ ساته دا واجب دي د دوی په نسبت باندې څوک تقیه وني کړي هغه شیعه نه دی مسلمان نه دی د دوی په نسبت باندې نن چې په کوم ځای کښې ضعیفه دي شیعه ځان نو هلته خپل د سنیانو سره خپله دوستي او ورورولي څرګندوي ولې هغه پټ حقد او پټ بغض د هغوی پټ دی او په سوریه او په عراق کښې او دارنګې د نړۍ په مختلفو برخو کښې په بعضې ځایونو کښې اوس ښکاره شوی دی بل د دوی عقیده دا ده د دې امامیانو د دو ځناور نه یعنې فریاد دوی ته کول دوی نه د مرضونو لرې کېدل غوښتل د دوی نه تکلیفونو لرې کېدل غوښتل د خوشحالۍ نه را تلل غوښتل هم دوی باندې به کېږي او د دوی واقع او نفس الامر د دې لپاره غوره ځای شي دوی په هر ځای کښې حتی په عراق په جنګ کښې چې سخت ځای کښې را ګیر شي نو یا زینب یا فاطمه یا علي یا حسن یا حسین الله وایي ټول مخلوق پیدا کړ الله پاک ټول شیان پیدا کړ نو وایي الله پاک دا دولس امامان د دغې مخلوق د پیدا کولو په وخت کښې حاضر کړو او هغې نه یې دا وعده واخیسته چې تاسو به د دولس امامانو طاعت کوئ او د دنیا د دې عالم ټول امور یې د دولس امامانو ته وسپارل نو دوی اوس چې دا حدیث صحیح دی بل د دوی عقیده دا ده چې دنیا او آخرت دا ټول د امام دپاره دي امام پکې تصرف کوي څنګه چې وغواړي هغه شان تصرف کوي اصول القاضي کښې کلیني وایي ان الله خلق جميع الاشیاء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوز امورها اليه فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون لکه مخکې مې چې وروستو چې دا حق الله پاک امامانو ته ورکړی دی چې څه شی حلالوي او څه شی حراموي او د دوی اطاعت په ټول عالم باندې فرض دی اصول الکافي د کلیني دوه سوه اووه اتیا صفحه کې کلیني دا وایي او خمیني دا حدیث په کشف الاسرار کې دې ته صحیح ویلي بل د دې یو امام کلیني په خپل کتاب الکافي کې یو بل باب وضع کړی دی په دې عنوان چې باب ان الارض کلها للامام چې دا ځمکه ټول د امام دپاره په هغې کښې بیا سند رسولی دی ابو عبدالله علیه السلام ته وایي اما علمت ان الدنیا والآخرة للامام یضعها حیث یشاء ویدفعها الی من یشاء ایا ته پوهېږئ چې دنیا او آخرت دا خو د امام لپاره دي چې چا ته ورکوي دا خوښه ده او چې چېرته یې ږدي دا خوښه ده الکافي اول مجلد څلور سوه اووه صفحې نه تر څلور سوه لس صفحې پورې دا روایت یې را وړي او بیا ماښام شپږ نیمې بجې چې له پښتو نشراتو سره ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په رب العلمین ذات سپارو والسلام علیکم ورحمة.